بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدينة او لقلهم مدينة اخاهم رور دعوي شعيبا شعيب عليه السلام قال اویل شعیب عليه السلام يا قومي إذما زما قوما اعبد الله و انی او یقینا ز اخافو یریګم علیکم پتا سو باندې عذاب یوم محیط د عذاب د ورځ را ګیرون کینا و یا قومی او ای زما قوما او فل مکیالا پورا کوي پیمانه والمیزان او تلا بالقسط په انصاف سره خیر و غره دی لکم تاسو لرا ان کنتم ک تاسو یی مؤمنین خبره منون کی وما انا علیکم او زنیم پتا سو باندې به حفیظ نگہبان یعنی ساتون کې قالو وی دوی یا شعیب اے شعیب علی السلام صلاتک ایا استاد منزنا یعنی استاد دین او وکو مونږه په اموالنا په خپل مالونو کې ما نشاو هغه چې زمونږ خپل خوخي ان پریرو په خپل مالونو کې اکار چې رضای زمونږه انک یقینا انت ان په خپل ګمان کې لا انت الحلیم خامخا تو صبرنا کې الرشید او خیاری علیه خاص په الله باندې توکل تو سپارل دې ما ځان خپل ان علیه توکل تو خاص په الله باندې سپارل دې ما ځان خپل و الیه او خاص اغتا انیبو زور ګرزم و یا قومي او ای زما قومه لا یجرمنکم د دې خبرې چې ورسیږي به تاسو ته عذاب مثل ما اصاب فشان دی هغه چې رسیدلې دی قومه نوح قوم نوح علی السلام ته او قوم هود یا قوم هود علی السلام ته او قوم صالح یا قوم د صالح علی السلام ته وما قوم لوط او نه دی قوم د لوط علی السلام منکم استاسو نبی بعیدن سلری تا خصوص تیر شي دي واستغفروا ربکم او بخنو غواړی در رب خپل نه تاسو ثم توبو بیا توبه او با سیر او ګرځي الیه الله طرف تا غ طرف تا ان ربی یقینا رب زما رحیم رحم کون کې دے ودود او مین کون کې دے محبت لرون کې دے لرجمنا کا نو مونږ به تو سنگسار کړي وي وما انت او ته نه په مونږ باندې علینا په مونږ باندې به عزیز عزتمن نه ته په مونږ باندې زور ور یعنی عزتمن عزت مونږ څه کو قالو وی شعیب علی السلام یا قوم زما قوما ارهتی اعز علیکم من الله ارهتی ایا زما خاندان کار کوي په خپل طریقه یعنی او طاقت باندې اعملوا علی مکانتکم کار کوي په خپل طریقه یعنی او طاقت باندې خپل انی عاملون یقینا زوم کار کوونکې يم د دعوت کاذبون چې درو جنوي دا پته ولګي ورتقبو او انتظار کوي تاسو انی معکم رقیبون یقینا زو هم تاسو سره انتظار کوونکی يم زوم د الله د عذاب انتظار کوم تاسو من انتظار کوئ ولما جاء امرنا او هر کله چراغ حکم د عذاب زمونږه نجینا شعیبا بچ کړو مونږ شعیب علی السلام والذین آمنو او هغه چاله چې ایمان راوړو ما هو دغه په ملګرتیا کې برحمت منا فوجد رحمت زمونږه واخذت الذين ظلموا او نیو ظالمان لرا الصيحه هبتناک چغي یو وحشتناک आवाज شو چغه وشو الا بودن خبر شهید تبعیدا لمن لمدین مدین والو لرا کما بعیدت لکه چې تباشل سمود او سمودیان ولقد ارسلنا موسی او یقینا اولی غلو مونږ موسی علی السلام لرا بی آیاتنا په معجزاتو خپل سره وسلطان مبین او په دلیل اخکار سره الى فرعون فرعون تا وملئه او مشرانو د قوم د هغه تا معتبرانو غټانو تا فتبعوا نو روان شل اغوی امر فرعون په طریقه د فرعون پسې وما امر فرعون او نو طریقه د فرعون هیڅ وبئسل ورد او ناکار ګذر دې دغه المورود چې تلل ورته کې دی شي دا تیرې دو لار چې کوم دې پدې زی دا ډېر بدل لار ده واوتبیو او پر لپسې کیږي په دوی باندې په هذه په دې دنیا کې ورپسې شو دې دنیا کې لعنتن لعنت و یوم القیامت او پورز د قیامت کې هم به سر رفدو ناکار دی بد دی الرفد نعمت المرفود ورکړې شوی دلته مراد دی بیسر رفد المرفود تخفه تخفه تخفه ورکړې شوی ډېر بد دی دوی ته ذالک دا چې ذکر شو من انبائل قرآن بعضی د قبرونو د کلو ندی د کلو نقصه علیک بیانو مونږ دا پتا باندې منها بعضی د اغینا قائم ولار یعنی په خپل ځای آباد دشته په خپل ځای وحسید او نور تل دل کړي شي دي حسید لو کړي شي معنا قران کړي شي وما ظلمناهم او ظلم نه دې کړې مونږ په دوی باندې ولکن ظلمو لیکن ظلم کو دوی انفسهم خپل ځانونو باندې فما اغنت نو لره نکړو د دوی نه فما اغنت انهم نو لره نکړو د دوی نه الہتهم مددګارانو د دوی التي هغه مددګاران يدعون من دون الله چې دوی را بلل سوا دی الله تعالی نه من شین هیڅ مصیبت لما جاء ار کل چراغ امر ربک عذاب ربستا وما زادوهم او زیاتی نکړو دوی لرا غیر تطبیب سوا دی تباہینا سوا دی حلاکتنا وکذالک او دغ شانتی اخذ ربک نیول درد استادی مشهود گواہی به وکړي شي پاغي باندې وما نؤخره او نرست کو دی ورځ لرا الا لاجل مگر نیټه معدودن لګي پوری معدود چې کوم شمار دی مقرر دی لګ زمانہ موږ دا نیټه رسته کړی دا یوم یاتی اغه ور چرشی دا نیټه لا تکلم نفس خبره بنشي کوله هیڅ نفس الا باذنه مگر په حکم دی الله تعالی سره فمنهم نو سوق بد دوینا شقیون بدبختوی و سعیدون او سوق به نیک بختوی دو ډلې بشي سوق به بدبختی سوق به نیک بختی فاما الذین نو دې له دا دوزخیان بعد داسې هنیږي لکه خرو په شان دي خالدینا همیشه بوی دوی پیها پاغی کی ما دامت السماواتو تر سو پوری چې وی اسمانونه والارض او زمکا داغه وخت الا ماشاء ربک مگر هغه کسان چې او غواړي رب استا نه عذاب ول زیات دي ان ربک یقینا استار رب فعالون کون کې دي لما یرید داغه کار چې دی غواړي ان هغه کې سماوات او اسمانونه خو بنئ اسمه کې بنئ اسمه کې وشتا اسمانونه بنئ مراد تی بلندواله چې دواله تر څو نه همیشه د پاره کله الله رضا شنو جهنم نه وباسي نه عذاب ورته زیات کی دی بدبخت ولا واما الذين وكسان سعيدو چې نیک بخت کړي شي دي نو د اول د ډلې نه ففل جنتی دوی به داخليږي په جنت کې خالدین فیها همیشه به باغی کې ما دامت السماوات والارض تر سو پوری چې وی اسمانونه یعنی بلندی د فضا والارض او ازمکا یعنی د هغه وخت الا مگر ما شاء ربک کسان چې غوړ ربستانی زبول زیات کی نعمت ول زیات کی دانه چې جنت نه بار کړي ما یعبدونا دی بندگی نه کوي الا کما یعبدو مگر په شان دیږي چې بندگی کولا اباهم مشرانو دوی من قبل د دینه مخ کې و انا یقینا مونږه لم وقوهم یقینا مونږ به پورا ورکو دوی ته نصیبهم برخه دوی غیر منقوص چې هیڅ نیمګړ به نیمګړې بنوي غیر منقوص بغیر د کمینا اس کمی بوته نکو ولقد یقینا آتینا موسی الكتاب ورکړو موږ موسی علی السلام د کتاب یعنی تورات فاختلف فيه نه اختلاف وکړې شو پاغي کی ولولا کلمتون او کنه وی نیټه د عذاب یعنی کلمه معنا نیټه د عذاب سبق چې مخکې مقرر شوی دا مر ربک د طرف در ربستانه لقضی بینهم خامخا فیصله بشوی و پمن دوی کی اوس او مقرر نیټه دا الله فیصله کړی دا و انهم یقینا دوی لفی شکل خامخا په شک دی منه ددنا مریبن چې کلک شک دی کلک و ان و ان کلن و ان کلن او یقینا هر یو د دوینا لما لیوفینهم هر کله چې پورته بکړی شي په ورځ قیامت کې معنا نو پورا باور کړی شي دوی ته پورا به ورکړي ورکړي دوی ته ربک رب استا بدلا وان کلن او یقینا هر یو د دین لما لا یوفینهم هر کله چې پورته بکړي شي پورې د قیامت کې لا یوفینهم نو پورا به ورکړي دوی ته ربک رب استا یعنی بدلا اعمالهم د عملونو دوی انه یقینا الله تعالی بما یعملون باغ عملونو چې دوی کوي خبيرون خبردار دی فاستقم تین اوسا کلک شا په دین کې کما عمر تعالی کسن چې حکم شوه دی تا تا ومن تاب معک او هغه څوک هم چې ګرځیدلی دی تا تا الله طرف تا ما کا ستا په تابعداري کی ولا تطغوا او د حد نه متیری گئی معنا دا ده چې کلک پودريګا ته لکه څنګه چې امر کیږي تا ته په دین باندې او سو کې تا سره مرګري دي اېدم کلک ولاړی او حد نه تیری گئی ما انه یقینا الله تعالی بما تعملون بصیر پاغ عملونه چې تاسو یې کوي لیدونکې دي ولا ترکنو او مکه کېږي م مایل کېږي یعنی مو ورته ال الذین ای کسانو تا ظلم چې ظلم کړی دی فتمسکم النار نو برسیږي تاسو ته اور وما لکم او نبوی تاسو لرا من دون الله سوا د الله تعالی نه من اولیاء سو بچ کون کې دوستان ثم لا تنصرون بیا به مدد نشي کې دې تاسو سره واقم الصلاه او پابندي کوو د منځونو طرفای النهار په دواړو طرفونو د ورځ کې وزلفن او پاولنی ساتونو من الليل د شپه کې ان الحسنات یقینا خاملنا یذهبن بوزی لری کئ السیئات بدولر بدیلرا ذالک دان نصیحت دے ذکر ذالک ذکر دان نصیحت دے للذاکرین د پاد نصیحت قبل انکو نصیحت دے جسم نصیحت قبلای نو پس ولی نو من القرون دا غ پیړیونا من قبلکم چې تاسو نه مخ کی وی اولو بقیتن خاوندان دې پوی یعنی پوی والا خلق ینهونا چې منه کولا ان الفساد د گناهونو نه په ارض پزمکه کې الا مگر قلیلا لکسان ممن داغه کسانو نه انجینا منهم وکانو او دوی مجرمین جرمونه کوونکی ګناه کوونکی وما کان ربک او نه دې ستارب ليهلك القرى چې هلاک کړي کلو والا د ظلم په وجه د ظلم دا وي واهلها مصلحون او حال دا چې سیدونګه داغي اصلاح کوونکی وي یعنی امر معروف نهي منکر والی الله کله نه تبا کوي جنتی د پیریانو نا والناس او د انسانانو نا اجمعین ټول یو ځای الله رب کریم و تمت کلمت ربک او پوره شوی دا فیصله در دستا لا املا ان خامخاب دکلم جهنم لرا من الجنت والناس د پیریانو نا انسانانو نا اجمعین په یو ځای کې ټول یو ځای کم دک وکم وکلن او هر یو لره نقص علیکا بیانو مونږ پتا باندې من انبای رسول د خبرونو د رسولانو خبر د رسولانو مانو ثبت به هغه چې کله کو پاغه سره په عادکا زړستا وجاءک اور اغله دې تا ته په هذه الحق په دې قصو په دې بیان کې حق بیان حق راغله تا ته ولله غیب السماوات او خاص الله تعالی لره دی علم او اختیار د پټو سيزونو د اسمانونو والارض او د زمکي و الیه او خاص هغه ته نه الله ته یرجع الامر ګرځولې بشي کارونه كله ټول فعبده نو بندگی کا خاص د الله تعالی وتوکل علی او ځان اوس پاره پاغه باندې وما ربک او نه دیستا رب بغافل غافل بے خبر اما تعملون دا اغا عملون نچ تاسوی کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پنوم دی اللہ تعالی امداد غواړو په شورو کولو کې چې رحمان او رحیم دی چې لوستل شوی دی عربیا عربی کې یعنی دا کتاب واضح حجبا لوستل شوی دی نازل کړي شوی دی انزلناه نازل کړي دی مونږ دی کتاب لرا قرانا عربیا واضح حجبا کې معنا دا ده قران چې ډېر لوستل شوی دی لوستل کیږي ملائکه الولی پیریان الولی انسانان الولی عربیان عربی جبهن صاف جبه کې لعلکم د دې د پاره چې تاقلون تاسو پوه شئ عقل و... عقل نه کار واخلئ پوه شئ نحنو نقصو مون بیانو علیک پتا باندې احسن القصص ډیر خسته بیان بما پدی وجه چې او حینا الیکا مونږه وحی شروع کړی د تا تا وحی وکړه تا تا هاذ القرآن د دې قرآن و ان كنت اگر چتوي من قبله د دې دراتلو نمخ کې لمن الغافلین دغه سي یجتبی کا ان دغه سي به غره کوي تعالی را ربک ربستا ويعلمک او خیبتا تا من تاویل الاحادیث د حقیقت د خبرو یعنی د مخکنو انبیاء او د وحینا خبره ويتم او پورا بکړي نعمت هو خپل احسان خپل نعمت الیک پتا باندې وعلى آل يعقوب او په اولاد يعقوب عليه السلام باندې کما اتمها لکه چې پورا کړی دا احسان علا ابوي کا استاپ نیکونو من قبل د دینه مخی ابراهیم چې ابراهیم علی السلام دی وای صاحب علی السلام ان ربک یقینا استرب علیمون پارس پوی دی حکیمون او حکمتونو والده حکمت والا دی یا دارنګي حکم والا دی لقد کان یقینا اشتا دی لقد کان په تحقیق سره اشتا پی یوسف په قصه د یوسف علی السلام کې و اخوته او د رونو داغه کې آیات عبرتنا للسائلین د تپوس کوونکو د پاره اذ قالو ارکل چی وی دوی لا یوسف خامخا یوسف و اخوه او دا غرور بنیامین احب احب اذ قالو کل چی وی دوی لا یوسف خامخا یوسف علی السلام و اخوه دا غرور بنیامین احب زیاد فخر الی ابینا زمون پلار تا مننا زموننا ونحن عصبه او مونږه پوره یو ډله یو ان ابانا یقینا زمون پلار لفی ضلال مبین خامخا په سادهګي اختار کړي داغه دو سره ډیر امینه کوي مونږ پوره لخ کړیو لس کسانی مونږ سره امینه نه کوي هغه ساده ده کنه لز ضلال گمراهی بنوای گمراهی اختار کړي معنی سادگی ده د دې روس د دې نه روستو قوما صالحین قوم خلق نیکان ان توبه به وکړی روسه به توبه باسي نیکان بشي او یوسف رک کوي چې مخ اخلاص چې تاسو سره مينو کی قال قائل او یل یو وین کی منهم ددینا علی یوسف په بار د یوسف علی السلام کې و ان یقینا مونږه له د یوسف علی السلام لناسهون خامخ خیر خوایو ارسله دی اولیګه زمون سره معنا ارسله معنا دی اولیګه زمون سره غدن سباتا یرتا چې خوراک وکړي و یلعب او لوبي وکړي مون سره یو ځای و انا له او یقینا مونږ د لحافظون خامخا ساتون کې یو سوګ سوکای کون کې یو ساتو به قالو ویل پلار انی یقینا زو لا یحزنونی خپکوي مال را تاسو ان تذهبو چې بوزي زمانہ باغ ډډ د کچ کوی کې یعنی خطه جوور کوی کې او او حینا وحی وکړه مونږه الیه اغت یعنی یوسف علی السلام ته ځړ کې ورواچو لتو نب انهم خامخا خبر به ورکړي دوی ته تو یو ورځ به امرهم د دې د دې کار هاذا چې دا دی وهم او دوی لا یشعرون نه پویدل دې په پویګنا ته به دې حالت خبر ورکې ورته وجاو وترکنا یوسف او پری خودل مون یوسف علی السلام لرا عند متاینا د خپل سامان سرا فاکله الذئب نو خړو هغه لره شرمخ چې راتلو راتلغه خړلو وما انت او نیت به مؤمنین باور کوونکې لنا زمونږه ولو کنا یعنی پدی خبره چې مونږ کو پدی ته اعتبار نه اعتبار نه کې باور نه کې ولو كنا اگر چې یو مونږه صادقین رښتیا وایو کی رښتیا وایو وجاو علی قمیصه او راوړو دوی راغلل دوی داغه په کمیس باندې بدمن وینا کذبین د دروغو هغه کمیس په دروغو وینا لګولې وا قالو وی پلار بل سولت بلکې جوړ کړی دا لکم تاسو تان پوسو کوم تاسو نفسونو څه خبره امرن څه خبره دا تاسو خپل ځان نه سجو کړی دي پس صبرون جمیل نو صبر خستا یعنی خد مالرا زب صبر کو والله المستعان او خاص د الله تعالی نه مدد غوښتلی شي علامات صفون په مقابل دغه خبرو چې تاسو وایي کمی خبر چې تاسو کوی نو الله نه مدد غواړم پاغه زما مدد کوي وجات سیارتون او راغله یو قافله فارسلو واردهم نو دوی ولګلو یو مشک خپل مشکی منه اوبر اړون کې فارسلو واردهم نو دوی ولګلو یو اوبر اړون کې فاضلا دلوا نو زلند کړه هغه خپل بوقا قال نووی یا بشرا هذا وی دې ملګرو تاسو باندې زیره دې دا غلامن یو غلام دی یو الګری واسروه بذاتا او پټي او ساتل هغه د تجارت په خیال ځان سره کل چې بس خرڅ وکم والله الله تعالی چې دی علیمن خپو یدي بما یعملون پاغه چې دوی سکول وشروه او خرج کړو دوی هغه بسمنن په قیمت بخسن په بیکار یعنی حرامي پیسو سره دراهم او روپۍ معدودتن لګي د شمار وکانو او دوی فيه باغ کې یوسف علی السلام کې من الزاهدین د بے رغبتونه یعنی یوسف یې روکول وخت پیسو د ضرورت نو او په بیکاره پیسو په حرامو پیسو غي خرج کا